د دې حدیث روایت ترمذي، نسايي او ابن ماجه کړی دی. نن د سې شنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې پنځه ویشتمه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د اګست میاشتې له اوومې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو د کندهار ولایت په ارغسان کې مهمه پوسته فتحه اوولس تنه عسکر قتل، لس تنه ژوبل، یوه شوبله او دوه موټر او ګڼ مهمات یې ولجه شوي. د هلمند ولایت په نادعلي کې په پوسته د برید له امله نهه تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول. د دایکندي ولایت په ګیزاب کې په پوستو د بریدونو له امله اته تنه مزدور عسکر ووژل شول د الخندق عملیاتو په لړ کې بیګا شپه یوولس بجې د کندهار ولایت د ارغسان ولسوالۍ اړوند د بالاژړۍ او نرغل په سیمو کې د مزدور دښمن په دوو پوستو وسلهوال بریدونه ترسره شول. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د شپې تر یوې بجې پورې دوام وکړ. د بریدونو په پایله کې د بالاژړۍ مهمه پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت څوارلس تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل شول او د نرغل په پوسته کې هم درې تنه مزدور عسکر قتل او یو تن ژوبل شو په فتح شوې پوسته کې له دښمن څخه یوه شوبله او دوه رینجر موټر څلور موټر سایکلونه درې سقیلان پنځه کلاشینکوپونه او په زیات شمیر مرمۍ او مهمات نیول شوي دي همداراز د نرغل په سیمه کې د دښمن له کومکي قوې سره جګړه شوې چې پکې دوې شوبلې ویجاړې شوې او پکې سپاره عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې یوه دهشکه یو ثقیل یو کلاشینکوپ او ګڼ شمېر مرمۍ د مجاهدینو لاس ته ورغلي مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د نقل آباد په سیمه کې بېګا ماخوستن نه بجې د مزدوري اردو په مهمه پوسته د درنو او سپکو وسلو په مټ بریدونه ترسره شول د بریدونو په پایله کې په پوسته کې میشت نه تنه مزدور پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د خوشحال کلي په سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید وشو د برید په پایله کې دوه تنه مزدور پولیس د دراسکو په مټ وویشتل شول همداراز په سیمه کې د دښمن له کومکي قوې سره هم جګړه شوې چې په مهال یې یوه شوبله د راکټ په مټ ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د نمرو په سیمه کې پرون ماسپښین مزدور سنګوري اربکیان د مجاهدینو د بریدونو له ډاره له خپلې یوې پوستې په تیښته ولاړل د یاد ولایت د واشیر ولسوالۍ اړوند د شوراب پر هوایي اډه چې د یرغلګرو مهمه ځاله ده د سکربیس توغندیو په مټ برید ترسره شو خبر زیاتوي دوه توغندي په هوایي اډه کې دننه په نښه شوي هدفونو لګېدلي چې له امله یې دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېر یې لا نه دی ترلاسه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 مجاهدینو د ښخ شوي مین په مټ چاودنه وکړه د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړه او پنځه تن عسکر ووژل شول همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند پورته ارغندۍ سیمه کې څلور تنه پولیس له مخالفت نه لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول مجاهدینو یې تود هرکلی کړی او د آرام او هوسا ژوند کولو ډاډ یې ورکړ د پکتیا ولایت ځاځیاریوب ولسوالۍ کې څلور تن عسکر او پولیس د اسلام او هیواد له دښمنۍ څخه لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول خبر وايي نوموړي عسکر او پولیس د حقایقو په درک کولو او د دعوت ارشاد مسؤلینو په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له ناولي صف څخه رابیل او مجاهدینو ته تسلیم شول. د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ اړوند شیخانو سیمه کې د عامو خلکو په کورونو وحشانه چاپې ووهل شوې خبر وايي وحشي دښمن د کورونو دروازې ماتې کړي کورونه یې تلاشي کړي خلک یې وهلي او څلور عرادې د خلکو شخصي موټر سایکلونه یې سوځولي دغه راز وحشي دښمن په سیمه بمبار هم وکړ چې په مهال یې دوه کورنه ویجاړ شول او خلکو ته دروند مالي زیان واوښت. په بمبار کې لله الحمد چاته ځاني تلفات نه دي رسېدلي. همداراز د یاد ولایت مرکز اړوند بابوس سیمه کې د قلم الله په سیمه کې وحشي عسکرو له پوستې د ملکي خلکو په کورونو د درنو وسلو په مټ وحشیانه بریدونه ترسره کړل خبر وايي د دغو بې رحمانه بریدونو په لړ کې د یوې کورنۍ دوې ښځې شهیدانې او د میرمنو او ماشومانو په ګډون اووه تنه نور ټپیان شول د زابل ولایت شمولزو ولسوالۍ اړوند د قلعه رشید په سیمه کې مزدور دښمن له خپل مهم مرکز او په څنګ ورسره پوستې څخه چې د مجاهدینو تر بریدونو لاندې وه په تیښته تللي دي د دښمن په تیښته سره پراخه او مهمه سیمه د مجاهدینو تر بشپړ کنټرول لاندې راغله د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ اړوند غلامک سیمه کې د مزدور عسکرو په اکمالاتي کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماین په مرټ چاودنه وکړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې یوه راده غټ اکمالاتي موټر ویجاړ او عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز د یاد ولایت سیدآباد ولسوالۍ اړوند اتړیو او پتنګ سیمو کې د مزدورو پولیسو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل د خبر په اساس د بریدونو په لړ کې یوه راده اکمالاتي موټر او یوه راده رینجر موټر په ټولیزه توګه ویجاړ شول دغه راز دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی د راپورونو له مخې تېره ورځ سهار نه بجې د کونړ ولایت شګل ولسوالۍ په دفاعي پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل چې له امله یې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی دغه راز تېره ورځ سهار لس بجې د نوموړي ولایت مرکز کې په امنیه قومندانۍ د اسلامي امارت مجاهدینو داسې مهال توغندیز برید وکړ د غزني ولایت شلګر ولسوالۍ اړوند کوټه سنګي سیمه کې پوستې ته نږدې مجاهدینو په ناڅاپي برید کې یو پولیس ووژه دغه راز پرون مازیګر پنځه بجې د یادې ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې ګودام سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید وشو چې له امله یې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی د کندوز ولایت مرکز اړوند د محبس په دفاعي پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ چې له امله یې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی دغه راز تېره شپه د یاد مرکز اړوند شورابي قشلاق سیمه کې یو تن اربکی د مجاهدینو په برید کې ووژل شو او وسله یې د مجاهدینو لاسته ورغله همدارنګه پرون سهار داياد ولايت خان آباد ولسوالۍ مربوط کندوز مرکز ته پر غځېدلي سړک چارسرای سیمه کې د مزدور عسکرو په بیس د مجاهدینو له لوري د دراسکو په مټ برید وشو چې له امله یو تن عسکر ووژل شو د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ اړوند د غورتو په سیمه کې پرون سهار لس بجې یو تن مزدور عسکر د بمبګن په مټ ژوبل شو همداراز پرون ماسپښین درې بجې د همدې ولسوالۍ د جویګنج په سیمه کې قومندان جاوید د دراسکو په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو او یو تن ساتونکی د بم افغان په مټ وویشتل شو او ژوبل دی د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ اړوند انچګل سیمه کې په پلي عسکرو د مجاهدینو له لوري د ځای په ځای شوي مین په مټ چاودنه وشوه یادو عسکرو په سیمه کې محاصره شوې قرارګاه ته اکمالات رسول چې د چاودنې ښکار شول. د خبر په اساس په دغه چاودنې کې دوه تن عسکر ووژل شول او یو بل ژوبل دی. دغه راز پرون ماښام اوه بجې د یاد ولایت سرکاڼو ولسوالۍ اړوند مڼو کنډو سیمه کې په پولیو عسکرو د مجاهدینو له لورې د ځای په ځای شوي ماین په مټ چاودنه وشوه چې په مهال یې یو تن عسکر مرګونی ټپي شو. په یاده ولسوالۍ کې پرون غرمه یولس بجې د ماشوم اربکي په نوم پوسته باندې مجاهدینو برید وکړ چې له امله یې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی د فاریاب ولایت چلګزي ولسوالۍ مرکز ته څیرمه مزدور دښمن له یوې مهمې پوستې د مجاهدینو د بریدونو له ډاره په تیښته تللی د دښمن په تیښته سره ډېرې پراخې سیمې د مجاهدینو تر بشپړ کنټرول لاندې راغلي او وروستی خبر دا چې د هرات ولایت ادرسکن ولسوالۍ اړوند د ګلتوت په سیمه کې په مزدور دښمن وسلوال برید ترسره شو برید چې یو نیم ساعت دوام وکړ په پا پایله کې دښمن ته د وراوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي د اردو پولیسو او کمانډو په لیکو کې شامل هیوادواله که غواړي چې تر ټولو افضل غذا وکړي که غواړي چې په دنیا او آخرت کې بریالی او ستر مقام ترلاسه کړي که غواړي چې نوم دې د اسلام او وطن په تاریخ کې د قهرمان په عنوان ثبت شي او که غواړي چې د خپل ولس او کورنۍ په زړه کې د ویاړمن غازي په حیث ځای پیدا کړي نو په خپل لاس کې ټوپک ته پر غاصبو امریکایي عسکرو مشاورینو یا روزونکو ورواړوه د خپل ټوپک مرمۍ د دې سرسخت کافرانو په سینو کې سړې کړه او دغه ظالم جابران د دوزخ کندې ته ولېږه په دې یقین ولره چې په دې کارنامه سره جنت ګټلی سي د اسلامي امارت مهم لومړیتوب زمونږ د زړه په دیوال هم د امارت که د افغانستان د اسلامي امارت د وجودي فلسفې په اړه غږیږو نو باید دوه نیمې لسیزې وړاندې د هیواد ستونزمن حالت او د هرج و مرج دوره را په یاد کړو د کمونیزم په خلاف د مقدس جهاد له بریا وروسته چې یو شمېر جګړه مارانو د اقتدار او مادیاتو د هوس په مسابقه کې خپلمنځي جنګونه پیل کړل، ټول هېواد په ذات البیني جګړو، فساد، لوټمارۍ، پاټکمارۍ او بد امنۍ کې لاهو شو، نو نه یوازې یو سرلوړی مسلمان اولس له تلپاتې سقوط او زوال سره مخامخ و، بلکې د افغانستان په نوم اسلامي هیواد هم د تجزیې له خطر سره لاس او ګریوان وو د طالبانو اسلامي تحریک د دې لپاره پاڅون وکړ چې همغه د هرج و مرج د کلونو بدمرغیو ته د پای ټکی کیږدي د مظلوم ګریوان له ظالم څخه خلاص کړي ولس ته سوله عزت رفاه او سوکالي راستنه کړي او هېوادوال د جګړو او بدامنیو له ناخوالو وژغوري. دې تاریخي پس منظر ته په پام سره ویلی شو چې د اسلامي امارت له سترو لومړیتوبونو څخه یو هم د خپل مسلمان او ځورېدلي ولس هوسايي او استقرار دی. په اوسنیو شرایطو کې که څه هم زموږ هېواد او ولس له یو ستر ازمون سره مخامخ دی، په هېواد مو یرغل راغلی او په وړاندې یې د اسلام د مقدسو لارښوونو په رڼا کې سپېڅلی جهاد روان دی خو له دې استثنایي وضعیت سره سره اسلامي امارت د خپل توان په چوکاټ کې د ولس د هوساینې لپاره له هیڅ مشروع اقدام څخه مخ نه دی ګرځولی اسلامي امارت په خپل تر واک لاندې سیمو کې مثالي امن او سوله تامین کړي د عام المنفعه کارونو معارف روغتیا او بیا رغونې لپاره یې لازم اقدامات ترسره کړي دي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې خپل ټول وس کارولی دی چې په برکت یې زموږ پرتمین جهاد د تاریخ هغه کمسارې جګړه یادیږي چې ملکي تلفات یې د نورو جګړو په نسبت د نشت برابر دي باید ووایو چې زموږ هدف د خپل مسلمان ولس داسې نیکمرغي او سوکالي ده چې هم په دنیا کې د اسلام د زرینو هدایاتو تر سیوري لاندې پتمن او سولیز ژوند ولري او هم په قیامت کې د الله تعالی په وړاندې د رښتینو مؤمنانو په حیث سرفراز و اوسي موږ د خپلې واکمنۍ په مهال د مثالي امن په تامین سره ثابته کړې و چې د ولس سوکالي او سوله مو له سترو اهدافو څخه ده خو بهرنیو یرغلګرو زموږ د هیواد سوله ییزه فضا د بارودو او بمبارونو په بدمرغیو الوده کړه او دا دی اوولس کاله پوره شول چې زموږ له اولس څخه یې امن لوټلی دی. اسلامي امارت د روانې جګړې د پای ته رسېدلو لپاره له بهرنیو اشغالګرو سره د مذاکراتو جامع تګلاره لري هیله ده چې بهرني اشغالګر به هم زموږ د ولس لپاره سوله ییز ژوند ای د مدینه منور نبی سلطان د شریعت ژغ رادیو قدرمنو اوریدونکو زموږ د نن ورځې خبری خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د خدای پامان